بسم الله الرحمن الرحیم دی صورت کې الله اسباد د قیامت ذکر کوي او پاغه لکه د دې صورت غن ته دلایل عقلیه پیش کوي او ابتدا کې په شواهد پیش کوي والنازعات غرقا الله زما دې قسم پاغه استن کو فرشتو باندې روحونو د کافر لرا غرقن په سختۍ سره نو ملائکه په نرمۍ نرمۍ سره د روح روبس او حدیث کې راځي ورته یې پاک روح روزا د پاک بندنا د رب د خوشاله د نعمتونو د جنتونو لپاره حدیث کې راځي دا روح داسې روزي لکه د مش د خلینو جلاس په نرمۍ وبر رواني او کافر وي داسې روزي حدیث کې راځي لکه ګرم سیخ چې په مالو چې وردن نه کې داسې اوازونه کوي او سره مالو چې مختی چروي باسي والسابحات سبحن اوس موږ ژوندي یو چې په دې قبر کې خاور شنو بیا به وړم دي حالت لراځو فی الحافر معنا الحاله الاولى یقولون وای دا کافران او مشرکان ائنا لمردودون آیا موږ به خامخا بیا رو ګرځول شو فی الحافر او حالت ډنګنتا یا حافر معنا دا یعنی بشکر اغلی تا ته خبر د موسی علی السلام اذنا داه ربه کله چې आवाज ورکړو هغه طرف داه بالواد المقدس توا پاغ میدان پاک شو کی توا چې داغي مون توا الله ورته ویلي وذهب هلا فرعون اذهب الى فرعون لارش فرعون تا انه طغى يكنن لسرکشا فحشران جادوګر راجم کړو یا راجم کړو خپل لخر خپل قوم ټول راجم کړو فنادا فنادا نغی ته आवाज کړو یعنی تقریر او وعظ ولکړو نصیحت کړو نو ویلی فقال انا ربکم الاعلى ویلی فرعون زرب مستاسو چته پکمر چرایات بک انسان هغه چې کوشش کړو د په دنیا کې د خیر یا د شر دا په ټول ډیر آیات کې مخله وشي ولا وبرزت الجحیم لمن یرا سرګن کړه شو وی جهنم دا چار پارا چې ویني دلرا فاما من هرچا سوک دې توغا چې سرکشي کړو دنیا کې د سرکشه د بغاوت زندگی تیر کړو نو ته وایې چې د وخت مو تیر کړه په قبرونو کې یا وخت مو تیر کړه په دنیا کې الا عشیتن مگر مازیګر یعنی اخر ایسا دور ازی او زحا آیا اول ایسا دور ازی الا عشیتا مگر مازیگر د دور ازی اخر ایسا دور ازی او زحا آیا یا اغساخ د دغه ورځ یا اول ایسه د دې ورځې